پای کې یولس خبرې بیانېدلې اثبات د قیامت بیانېږي مخکې هم بیان د اثبات د قیامت بیان شو زورنه خلکو ته چې قیامت د انکار کوي نو دې آیت کې الله تعالی د قیامت خبره کوي قیامت را روان دی قیامت کې حساب کتاب کیږي خو لیکن قیامت کې هغه انسان تاوانی دی چې دنیا کې قیامت راتلل دروغجن ګڼلی قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله یقینا تاوان کې پریوتلا کسان چې دروغجن ګڼي پیش کېدل الله تعالی ته بلقاء الله پیشي الله تعالی ته حتی اذا جاتهم ساعت بغتتن تر دې پورې چې راشي دیو ته قیامت بغتتن ناصافه الساعه ساعه د قیامت په نومونو کې یو نوم دی قیامت ته ساعه ده کوي چې په دې کې به حساب په یو لږ ساعت کې وکړلی شي او په حدیث کې د هغې تفصیل راغلی دی یو غوا یا میخه چې لوشلی کیږي او د دوو لشلو په منځ کې که موقپی دومره مقدار کې به قیامت کې حساب کتاب وکړلی شي بل روایت کې راځي په څومره ټیم کې چې مؤمن مسلمان یو فرض مونږ ادا کوي په دومره مقدار کې به الله تعالی ټول مخلوق سره حساب کتاب وکړي په بل یو روایت کې راغلی دي چې د دنیا په ورځو کې کما لنډه ورځ ده تر د غرمې پورې په دومره وخت کې به الله تعالی ټول مخلوق سره حساب وکړي حتی اذا جاتم الساعه تر دې پورې چې راشي دیو ته ساعه قیامت بغتتا ناصافه بغتا دې ته وایي چې وخت مقرره معلوم نه دی اگر که علامات دغه معلوم دي علامات معلوم دي او وخت مقرره معلوم نه هغه ته وایي بغتا قالو نو دی وایي یا حسرتنا یا افسوس ته مونږ لره علامه فرتنا فیها په کوتاهی باندې چې مونږ کړی د فواره د قیامت کې فرتنا فیها فیها ضمیر یا راجع دی دنیا ته نو فی ظرفیه دی های افسوس ته زمون پاک کوتاهی پاک کوتاهی او په نقصان باندې چې کړی دی مونږه فیها په دنیا کې په دنیا کې مونږ کوم نقصان کړی دی د قیامت په واره کې دویم قول لري چې دا پیها ضمیر راجع دی ساعته او فی شانیه دی فی ظرفیه نه دی نو معنا بیا راشي قالون دی وی یا حسرتنا های افسوس دی مونږ لره علامه فرتنا په کوتاهی باندې چې مونږ کړی د پیها فواره د قیامت کې پیها فواره د قیامت کې او مخکې ترجمه رسی او پیها په دنیا کې مونږ دا کوتاهی کړی ده وهم یحملون اوزارهم او دوی به پورته کوي پیټ یې د ګناهونو خپلو علا ظهورهم په شاګانو خپلو باندې الا سا ما یزرون خبردار بد دی هغه بوج چې دوی به پورته کوي سا ما یزرون وهم یحملون اوزارهم دا کنایه ده د لزوم د ګناهونو نه په دیو پسې به د دیو ګناهونه نښتي دنیا کې یې کم ګناهونه کړي دي نو کنایه شوله د لزوم نه مخکې د قیامت بیان شو نو قیامت کې انسان چې افسوسونه کوي نو په څه باندې کوي چې دنیا کې قیامت ته تیاری نه دی کړی نو دې آیات کې الله تعالی تزهید په دنیا ذکر کوي د دنیا نه بې رغبته شي قیامت طرف ته توجه پیدا کوي ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند دنیوي الا لعب مګر لوبې دي ولهو نو مشغله ده ولدار الاخرته خامخا کور رستنی چې غ جنت دی خیرون غوره دی للذین یتقون دا کسانو لپاره چې ځان بچکی د شرک نه ځان بچکی د ګناهونو نه افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ دې کې الله تعالی وایي ژوند د دنیا لعب و لهو دا لوبې دي او مشغله ده دې څه مطلب دی یو قول مفسرین دا دی چې لکه سرنګي یو انسان دی په لوبو کې مشغول شي او یو بل مشغله کوي نو د هغې وخت کمی نو دغسې د دنیا نیټه او د دنیا مدم لږه کمه ده دویم مطلب دا دی چې لهو او لعب چې نو هغه باطلي او دغسې دوکې ته ویلی کېږي نو دې دې کې معنا دا شوله چې دنیا انسان لره د آخرت نه غافله کړی دی دا لهو دا مشغله ده باطل شعر دوکی شعر دوان کی پرق دا ده لعب او لهو ستا ویلی کی لعب هغه سیز ته وایي چې هیڅ فایده په هغې کې نه او لهوه هغه سیز ته ویلی کېږي چې زړه پرې مشغوله کېږي نو معنا دا شوله چې دنیا داسې شی دی چې په دې کې فایده نشته دی او د انسان زړه پې مشغوله کېږي د انسان زړه ته میلان کوي نو الله تعالی وایي دا دنیا پرېږدئ دنیا هسې هم ستاسو نه تېرېږي د هغه زندګۍ لپاره تاسو کوشش وکړئ چې همیشه لپاره دا بیا ختمیږي نه وما الحیات الدنیا الا لعب وله او نه دی ژوند د دنیا مګر لوبې دي او مشغله ده لعب لوبې دي هیڅ فایده پکې نشته دی لکه په لوبو کې فایده نه ولهون او مشغله ده اسی د انسان زلو ته مایل کیږي دویم لعب ولهون د دنیا د زندگی ډیره کم ده لکه لوبي او یو شی باندې انسان مشغول شي او کمی د ختمی د نوح علیه السلام نه نیم سو کال صرف هغه دعوت کړی دی بعضی مورخین وایي دیارلس سوه کاله عمر یو بعضی وایي دولس سوه بعضی وایي څوارلس سوه خو لیکن کله چې ورته ملک الموت راغی او د هغې نه ساه اخیسته نو یې زندګي دې څنګه تېره کړله یې زندګي را باندې داسې تېره شوله لکه یو کوټۍ او د هغې دوه دروازې یو باندې انسان ورننه وځي او په بله باندې وځي دا زندګي را باندې داسې تېره شوې ده انسان په دنیا باندې مړیږي نه والله تعالی د هغه څیز د پاره تیاری وکړي چې هغه ختمېدو والا نه دی او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن مسلمان په دنیا کې وا داسې زندگی تیری لکه یو مسافر سړی دی په لار باندې روان دی او د ونې لاندې دمه کینی لږ ستړی دمه شي بس بیا روان شي خپل منزل مقصود ته ځان رسي د ونې لاندې څوک دمه وکړي نو بیا د په هغې کې ناس نه ټول عمر خو خپل مقصد ته ځان نسی یا خپل کم ځای ته چې سفر کوي هغې ته ځان نسی نو مؤمن مسلمان هم دغه شان دی وما الحیات الدنیا نری ژوند د دنیا الا لعب مگر لوبې دي ولهون مشغله ده ولدار الاخرة خامخا کور رستنې چې هغه جنت دی خیرون غوره دی د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب وکاو نه ای پیغمبر ته بده معنی خپکیګم دیو ستا تکذیب نه کوي بلکې دیو د آیاتونو د الله تعالی تکذیب کوي قد نعلم یقینا پویګو مونږه انه لا يحزنك الذين یقینا خفقی تا در هغه کس الذي هغه خبره یقولون چې دی وی الذي هغه خبره هغه کلام دا قد نعلمو دا عنوان په محبت باندې دلالت کوي پیغمبر ستا سره مینه محبت زیات دی خو لیکن ته بیا هم خفه کیږه ما الذي خبر یقولون چې دا منکرین وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سب شتم وکاو کندلې وکولې فإنهم لا یکذبونک پس یقینا دیو لا یکذبونک دروغجن نه ګڼي یو تا لره ولکن الظالمین لیکن ظالمان بی آیات الله هدایتونو د الله تعالی نه یجهدون انکار کوي درې سمانه چې ستا تکذیب نه کوي بلکې د آیاتونو نه انکار کوي یو قول هم پسرینو دار چې دیو ستا تکذیب نه کوي په دله کې ځکه په دله کې دا ښه پوهیږي چې دا حق پیغمبر دی لیکن صرف ستا په جواب باندې د زد او د عناد د وجې نه انکار کوي یو مطلب دا دی لا یکذبونک په زړه کې ستا تکذیب نه کوي په زړه کې پوهیږي ستا په حقانیت باندې لیکن په جواب باندې ستا تکذیب کوي د زد او د عناد د وجې نه یو مطلب دا دی دویم قول هم په سرینو دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وایه صادق وایه نبی صلی الله علیه وسلم ته وایه امین وایه لیکن د قرآن کریم نه انکار کاوه د ابو جهل نه چا پوښتنه وکړله ویر دی پیغمبر په باره کې څه سوی نو هغه مونږ د ده تکذیب نه کوو لیکن دا چې دا سوی یعنی قرآن کریم مونږ د ده نه انکار کوو نور خدا صحیح سړی دی او دغسې دا چې دا سوی د دغه سره زمونږ دشمنی ده نور خدا صادق دی امین دی چرته دروغ نه دی ویلی چرته چا سره خیانت نه کړی دوکه چا سره نه کړی دا سړی په خپله صحیح دی نو دې ځکه الله تعالی وایي فانهم لا یکذبونک عادی او دروغجن نه ګڼي تا لره ولکن الظالمین لیکن ظالمان یا بیاات الله یجهدون د آیاتونو د الله تعالی نه انکار کوي او مراد د آیاتونو نه هغه آیاتونه دي چې د دیو د خواهشاتو خلاف بو پای کې مسله توحید و د دیو د باباګان و غیره ردو پکې ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله دا دویمه تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ستانه مخکې هم ډېر انبیا علیه صلات وسلام راغلي نو د هغې هم تکذیب شوی او هغې صبر کړی نو ته هم صبر کوه ولقد کذبت رسول من قبلک یقینا دروغجن ویلی شوي ډېرو پیغمبرانو ته من قبلک مخکې ستانه په صبرو نو صبر کړی و هغه رسولانو علامه کذبو په هغه خبرو باندې چې دیو ته دروغجن ویلی شوی و علامه کذبو علا په خپله معنا سره دی نو په هغه خبرو باندې چې دیو ته دروغجن ویلی شوی و په هغې باندې صبر کړی یا علامه کذبو نه علا په معنا د ما سره دی نو په صبرو ټینګ پاتې شوی د الله تعالی په دین باندې علامه کذبو سره د خلکو د تکذیب نه چې هغه دروغجن ګڼلی و اوزو پیس و اوزو حتی تام نصرنا او دیو ته و اوزو او دیو ته بد رد ویلی شویو و اوزو ایزا عامه ده د تکذیب نه ایزا قولی او ایزا عملی دواړو ته شامله ده و اوزو او تکلیف ورکړلی شوی دیو ته بدنی و اوزو او بد رد ویلی شوی دیو ته یو ایزای بدنی شوله او دویم ایزای قولی شوله دوان د شامل حتی اتاهم نصرنا تر دې پچ راغې مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشتر هیڅ بدلون کې کلمو د الله تعالی دره دې دې کې کلمات الله نو مراد وعدی نصر وعدی د نصرت د الله تعالی مراد دی الله تعالی له پیغمبرانو سره الله اوس کړو سوره یونس کې وراشي او سلدرې نمبر آیات کې ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا معه کذالک حقا علینا نصر المؤمنین سوره یونس یو سل دریم نمبر آیات ده دغه سی سوره صافات براش سوره صافات کې براش یو سل دوا او یم نمبر آیات باقی کوم دغه سی نو الله تعالی د امداد لوس کړی د خپل ټولو پیغمبرانو سره ولا مبدل لکلمات الله نشتره بدلون کې کلمو وعدو د امداد د الله تعالی دره ولقد جاءک من نبأ المرسلین او یقینا راغلی تا ته بعد د خبرونو د پیغمبرانو نه من نبأ المرسلین د ټول انبیاء علیه صلوات و سلام ذکر خو ته الله تعالی نه کړي بلکې بعض پیغمبرانو ذکر ته الله تعالی کړی دی دا الله تعالی ولي ویل مخکې ویل حتی اتاهم نصرنا لا مبدل لکلمات الله الله تعالی امداد کوي او الله تعالی چې د امداد کوم وعده کړی دی پای کې تغییر او تبدیل نه راځي نو به کم ځای کې امداد کړی دی نو لقد جا کمن نبا المرسلین د نصرت د الله تعالی که ته ګورې نو واقعات د انبیا علیه صلات وسلام پکې وګوره موسی علیه صلات وسلام وګوره فرعون ډیره مقابله وکړله خو لیکن الله تعالی په دریاب باندې غرق قوم د نوح علیه السلام وګوره قوم د شعیب علیه السلام قوم د صالح علیه السلام داسې پسې ځه قرآن کریم کې کوم واقعات ذکر شوي دي قوم د ابراهیم علیه السلام ولقد جاءک یقینا راغلی تا تا من نبی المرسلین بعضی د خبرونو د پیغمبرانو نه واقعیت د انبیاء علیه السلام و ان کان کبر علیک اعراضهم فین استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتهم بآیتین دا درېمه تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا آیات دلیل دی چې معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم په اختیار کې نه وه د نبی صلی الله علیه وسلم په قدرت کې نه وه حاصل د آیات دا دی مطلب باندې ځان پوهه کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات حرس کوونکی او په هدایت د ګمراهانو باندې چې دا ګمراه خلک او دا بیدینه خلک مسلمانان شي نو د د معجزاتو بيدینه خلق و معجزات غختل د نبی صلی الله علیه وسلم نه نو د معجزاتو تعلق یا رزمه کې سره دی یا د اسمان سره دی نو که چرته نبی صلی الله علیه وسلم اسمان ته راختلو وس لرلی چې معجزه یې پخپله حاصل کړې وي او یا یې په دې ځمکه کې یو سرنګ وهلی وي او معجزه یې ترې راویستلی شولې نو الله تعالی وی د ودام کړی وی دومره حراسناک دی په هدایت د قوم باندې خو لیکنه د دې قدرت نشته دی بس د دې خلکو هدایت د الله تعالی په اختیار کې و ان کبر علیک اعراضهم او که ګران وي په تا باندې اعراضهم مخړول درې خلکو په ان استطاعت نو که چېرې ته طاقت لرې ان تبتغي نه پقن نو پس ته مه کېږه د ناپوهیو نه ناپوهي مه کوه بس دا هدایت د الله تعالی په اختیار کې دی ته خو دومره زیات حراسناک یې په هدایت درې خلکو باندې که درې د یوې معجزې تعلق د ځمکې سره په دې ځمکه کې یو سرنګ وهل وی نو ته خو دومره حراسناک یې تا به دغه هم کړی وی یا که د یوې معجزې تعلق د اسمان سره وی او تا یو اندرپای ودرولی وی اسمان ته به ختلی وی که دا ستا په وس کې وی نو ته دومره حرسناک کی چې تا به دا کاروم کړی وی خو لیکن هدایت ستا په اختیار کې نشته دی بلکې هدایت د الله تعالی په اختیار کې دی پتا اتیهم بیااتین تا به دا کړی وی خو لیکن دا ته نشي کولای دا ستا په قدرت کې نه دی ولو شاء الله دا تسلی شو نبی صلی الله علیه وسلم ته بس تخپل کار کوه الله تعالی بخپل کار کوي تخپل کار کوه د دعوت او دا اختیار د الله تعالی دی که چاته هدایت کوي او کنه کوي ولو شاء الله کو اختلی الله تعالی لجمعهم خامخا جمع کړی وی دیو در علی الهدى په هدایت باندې پلا تکونن من الجاهلین نن ته مکیګا د نه پوینه پلا تکونن من الجاهلین د جاهلین معنی سره مفسرین وای یعنی د خلکو د تکذیب او د انکار د وجنه چې بے صبری وکیو د الله تعالی د انکار پرېږدي نو دا جاهلان کار دی ته د جاهلانو کار مکوه د جاهلانو کار دا دی چې د قوم د تکالیفو د وجې نه او د انکار د خلکو د وجې نه د الله تعالی د دین کار پرېږدي بې صبري وکړي نو دا جهل دی نو ته د جهل کار مه کوه بلکې ته ادامه ورکه همیشوالی ورکه خپل کار لره چې هغه دعوت دی انما استجیب الذین یسمعون یسمعون والموتى یبعثهم الله ثم الیه یرجعون دا هم تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا اصل کې علت دی لپاره ده د عدم هدایت د منکرینو ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى الله تعالی دیو ته اراده نه کړی چې الله تعالی ټول جمع کی په د هدایت باندې دا د غیر پر علت دی انما یستجیب الذین یسمعون یقینا قبلی حق لرا کسان یسمعون چې اوري حق لرا حق خو هغه څوک قبلی چې حق واوري والموتى یبعثهم الله او کافران چې بشان د مړو باندې دی پورته وکي الله تعالی ثم الیه یرجعون او بیا به خاص الله تعالی ته ور وګرځول شي والموتى دې کې مراد درینه عنادیان کافران تی مراد دي عنادیان کافران چې په شان د مړو باندې دي الله تعالی به راپورته کړي هغې لره دغه لیکلي دي علامه خازن رحمت الله علیه لیکلي دي دغسې علامه نشاپوري تفسیر سراج المنیر کوي وای د دې تشبیه نه معلومه شوله چې مړی نه اوري والموت یبعثهم الله مړی اوري نه انما یستجیب الذین یسمعون د دې مفعول حذف ده انما یستجیب الذین یسمعون یعنی انما یستجیب الدعوه الحق دعوه الايمان یقینا قبلی حق لرا یقینا قبلی دعوت د ایمان لرا کسان یسمعون چې اوری دا دعوت د ایمان لرا والموت یبعثهم الله او دغه کافران خو بشان د مړو باندې دی الله تعالی به راپورته کی ثم الیه یرجعون او بیا خاص الله تعالی ته ورګرځول شي یسمعون حق لره چې قبلې انما استجیب الذين يسمعون چې د الله تعالی کتاب واوري نو هغه قبلې نو چې وای نوري هغه به د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب او دعوت به څه قبول کی او دغه کافران په شان د مړو باندې دي نو مړی نه توستمه کې چې دا به حق قبول کی دا په شان د مړی باندې دي د مړی حواس کار نه کوي عقل یې کار نه کوي زړه یې کار نه کوي دغسې یې غوږونه او ژبه یې کار نه کوي سترګې یې کار نه کوي نو دغه کافران په شان د مړو باندې دي د الله تعالی په دین کې سوچ فکر نه کوي سترګو باندې د الله تعالی حق نه ویني دغسې په جو باندې حق بیان نه کوي غوږونو باندې حق نه اوري نو دا په شان د مړو باندې وقالوا لو نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون دا زورنه ده او سوال او جواب دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه د مکی مشرکانو مطالبه کوله د معجزات نو الله تعالی ته جواب کوي وقالو وای دیو لولا نزل علیه آیه من ربه ولی نشی نازل دره په دوان یو نه خره طرف په رب ددنه آیتن معجزات تی مراد دی هغه معجزات چې کافران طلب کوي نور خو معجزات راغلی لولا نزل علیه آیه من ربه ولی نشی نازل دره په دوان یو معجزه کومه چې مونږ غواړو د طرف په طرف ددنه قل ورته پیغمبره ان الله قادر یقینا الله تعالی قدرت لري علی ينزل آیه چې نازل کی یو نخه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د خلق نه زیاد د خلق نه لا يعلمون نه پوهیږي لا يعلمون معنی دا یو معنی لا يعلمون په معنی د لا يعرفون سره نه پیژني اختیارمند معجزاتو نه پیژني اختیارمند معجزاتو یعنی د مکې د مشرکان چې ای پیغمبر ستانه معجزات غواړي نو تا خو ته داسې نه دی ویل چې زه اله یم بلکې تا ورته ویل چې زه د الله تعالی پیغمبر یم نو معجزه خو د پیغمبر په اختیار کې نه بلکې اختیارمند د معجزاتو خو الله تعالی دی ولکن اکثرهم لا یعلمون مرده شوله زیات د خلکو نه لا یعلمون نه پیژني اختیارمند د معجزاتو دویم معنی ولکن اکثرهم لا علمون لیکن زیات د خلکو نه لا علمون نه پویږي په عاقبت د انکار د معجزات مطلوبه باندې یعنی کله چې یو خو الله تعالی یو معجزه راولي یو دا چې ته معجزه طلب کی او بیا ته انکار وکې نو د هغې په عاقبت باندې ته نه پوهې چې هغه هلاکت دی الله تعالی به در عذاب درکوي ولكن اکثرهم لیکن زیات د خلکونه لا يعلمون نه پوهیږي په عاقبت د انکار د معجزات مطلوبه باندې چې هغه هلاکت دی هغه عذاب دی وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء دې پوری دو بابونه دا بیان شول دې نه بعد چې دریم باب دا بیانی او دا به چلیږي تر د درې درې درې او یا نمبر آیات پورې دا چلیږي په دې کې دلایل عقلی ذکر کی په مسله توحید باندې دغه سي ابتلا بالنعم والنقم الله تعالی نعمتونه چا چې د الله تعالی د نعمتونو انکار کړی دی هغه باندې د الله تعالی عذابونه راغلي دي بشارت به ذکر کیږي په اتسل وختم نمبر آیات کې تخفیف اخروی ذکر کیږي نه سل وختم آیات کې بیا سوالات او داغي جوابات درې سوالونه او داغي جوابونه الله تعالی بیانوي بیا ترغیب دی په موالات د موحدینو مؤمنانو مسلمانانو سره دوستانی وکړي دو قیدی ذکر شوی دی لپاره د تشجیع علی التبلیغ درې پنځوسم آیات کې او پنځه پنځوسم آیات کې څلور طریقې ذکر کېږي د پاره دعوت تعلیم د پاره شپږ پنځوسم و پنځوسم اته پنځوسم او بیا ذکر کېږي زجر په شپږ شپېتم کې زجر ذکر کېږي نو مشرکانو سره دوستانې بدعتیانو سره دوستانې مه کوئ اته شپېتم آیات کې دغه بیانېږي تخویف اخروي او یایم آیات کې بیانېږي ثمره دلایل یو او یا نمبر آیات کې بیانېږي نو درې او یا نمبر آیات پورې دا دا دریم باب چې دا چلیږي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي په دې آیت کې دلیل عقلی دی په مسله توحید باندې او دې ته وایي دلیل د قدرت د الله تعالی او د دې تعلق دی ان الله قادر سره الله تعالی قدرت لري و ما من دابت فی الارض او نشتره هیڅ یو زنده سر په ځمکه کې ولا طائرین او نه یو مرغۍ یطویرو چې الوځي بجناحیه په وزرو خپلو باندې په څنګونو خپلو باندې الا اممون امثالکم مګر هغه ډلې دي په شان ستاسو باندې ستاسو په شان د ډلې دي دې څه معنا ده ستاسو په شان د کې دي مرغۍ خو زموږ په شان د کې نه دي او بدل دي دغسې خره سپي او دا هم په ځمکې کې زنده سر دي نو خو زمونږ په شان دي کې نه دي الله وایي الا امم مګر ډلې دي امثالکم ستاسو په شان نو دې معنا باندې ځان پوه کوي مماثلت نو مراد په دې کې په ډیرو حالاتو کې مماثلت دی الا اممون امثالکم مگر تاسو په شان دي کې په پیدایش کې تاسو په پیدایش کې الله تعالی ته محتاج وي هغه محتاج دي دغسې په رزق کې تاسو هم خوراک څښاک ته محتاج یې نو هغه هم خوراک څښاک ته محتاج دي نو دغسې تاسو په خپل ژوند کې او په مرګ کې الله تعالی ته محتاج یې دغه دله الله تعالی درکړي دي نو هغې هم محتاج دي الله تعالی ته دغسې معرفت د الله تعالی لکه څرنګه چې تاسو د الله تعالی تسبیحات وایې د الله تعالی توحید هم منلی دی نو دغسې هغوی هم د الله تعالی توحید منلی دی د الله تعالی تسبیحات وي کلن قد علم صلاته را بشي قران کریم کې د هر چیز مناسب تسبیحات الله تعالی پیغه مکلف ګرځولې دغه سي علم په نه په فایده باندې هر یو شی هغه پویږي چې دې کې ما فایده را دې کې ما ضرر دې نقصان دې دی باندې پویږي او ما من دابتن فی الارض او نشته ری هیڅ یو زنده سره په ځمکه کې ولا طایرین او نه مرغی یطیرو چې الوځي بجناحیه په وزرو خپلو باندې الا اممن امثالکم مګر هغه ستاسو په شان ګډلې دي په پیدایش کې په رزق کې په ژوند کې په مرګ کې په معرفت د الله تعالی کې دغسې لکه څرنګه چې انسانان الله تعالی ته محتاج دي نو دا نور چیزونه هم الله تعالی ته محتاج دي انسان د خپل ضرر او د نفع دی پیژني نو دا نور چیزونه هم پیژني الا اممن امثالکم ما پرتنا پل کتاب من شین نه پرې خو د مونږه پل کتاب په کتاب کې من شین هیڅ یو ضروری مسله دین پل کتاب یو قولم پسرینو داره د کتاب نه مراد چره لوح محفوظ کتاب التقدیر تی مراد دی په تقدیر کې الله تعالی هر شی یو اندازه کړی دا ما پرتنا په کتاب من شین نه د پرېخه مونږه په لوح محفوظ کې په تقدیر کې من شین هیڅ یو شی بلکې پای کې مقرر شوی دی که چاته سزا ده که عذاب دی که رحمت دی د چا څومره ژوند دی څومره رزق بخوري دا هر څه تقدیر کې لیکل شوی دویم قول مبصرین داره چې د کتاب نمرات قرآن کریم دی او من شیء نمرات ضروري مسلې د دین د الله تعالی دي عقاید او اصول د دین د تی مراد دي نو معنا ودا شي ما فرتنا په کتاب نه دی پری خمونګه په کتاب کې په قران کریم کې من شین هیڅ ضروري مسلې د دین د الله تعالی دا کې نه دی پاتې شوی اصول او ایمانیت دا به کې بالکل مکمل بیان شوی دی عقیده توحید او دا من شین معنی می تدا وکړه هیڅ ضروری مسلې د دین د الله تعالی یا عقاید او اصول ځکه ټول فروع او لاندې احکامات دا هغه بیا په حدیثو کې او بیا مجتهدین هغه ذکر کړي ثم الى ربهم بیا خپل رب خپل بیا ودی خپل رب ته یحشرون جمع کړل شي والذین کذبوا بیااتنا واکسان چې دروغجن غني آیاتونه زمونږه والذین کذبوا بیااتنا آکسان چې دروغجن غني آیاتونه زمونږه دا زورونه ذکر کوي او حاصل د دې آیات داره چې مرغان دغه سي دواب په خپل په خپل مصلحتونو ته ځان رسي هغه ځای ته ځان نسي پای کې مصلحت کامیابی وي خو لیکن کافران هغه خپل مصلحت ته ځان نشي رسولی دا ټول مرغۍ په مرغۍ ته څوک داسې نشي ویلی دا کافره مرغۍ ده او دا مسلمانه مرغۍ ده او په انسانانو کې سری دا کافر دی دا فاسق دی دا فاجر دی دا مؤمن مسلمان نیک دی نو مرغۍ خپلو مصالحو ته ځان نسی او هدایت مومي لیکن انسانان هغه خپلو مصالحو ته ځان نه رسی او هغه هدایت نه مومي بلکې د بېدینۍ په لار باندې روان دي والذین کذبوا بآیاتنا هغه کسان چې دروغجن ګڼي آیاتونه زمونږه ثم ثمون دیو کانه دی او بکمن چړاګان دی پی ظلماتی په تیارو کې دی مې شاء الله چاله چو غړی الله تعالی یذلله بلاری کې غیدرا مې شاء او هغه څوک چې وغواړي الله تعالی یجعله علی صراط مستقیم نو مضبوط کې هغې لاره په لاره برابر باندې په لاره نیغه باندې نو لنډه دا شوله چې د انسانانو هدایت او د انسانانو ګمراهي دا په مشیت د الله تعالی باندې ده خو لیکنه انسان د دې ضلالت او د هدایت کاسب دی دا به وای خالق د ضلالت او خالق د هدایت الله تعالی دی خو لیکنه کاسب انسان دی په من شا فلیؤمن و من شا فلیکفر الله تعالی د اختیار انسان ته ورکړی مې شي الله او څوک چې وغواړي الله تعالی بلاری کول دا یذلیل هو بلاری کیږي لره و مې شا څوک چې وغواړي او مې شا او هغه څوک چې وغواړي الله تعالی یجعله مضبوط کې هغې لره یجعله وګرځي هغې لره علی صراط مستقیم په لار برابر باندې په نیغه لار باندې روان کړي قل ارائیتک قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه او اتتکم الساعه غیر الله تدعون ان کنتم صادقین په دې آیت کې دلیل عقلی دی په مسله توحید باندې او رد شرک په دعا قلو ته پیغمبر ارایتکم خبر را کوي ماته ان اتاکم عذاب الله کراشی تاسو ته عذاب د الله تعالی او اتتکم ساعت یا راش تاسو ته قیامت غیر الله تدعون نو آیا سوا د الله تعالی نه به تاسو نور خلق راولئ تاسو بل چاته بیا وازونه کوئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونه یی چې دی لایق د بلنې دي ان کنتم صادقین مشرکان به ویل خپلو پیرانو ته خپلو معبودانو ته وای دیو زمونږ حاجات پوره کوي نو الله تعالی وای که تاسو ته د الله تعالی عذاب راشي او یاره ته قیامت راشي نو تاسو بیا د خپل الها او تواز وکي چې تاسو ته تاسو د قیامت نه بچ کی د عذاب د الله تعالی نه بچ کی نو سمانه ده نشي کله چې د الله تعالی عذاب راځي او یا قیامت راځي نو هیڅ کله تاسو الها اغه نشي لري کوله نه د عذاب لري کوله شي او نه د قیامت لري کوله شي بلکې بیا به الله تعالی ته چغې وهئ بل ایاه تدعون بلکې خاص الله تعالی ته بلکې خاص به بل ایاه تدعون بلکې خاص الله تعالی دره برابرئ الله تعالی ته به چغې وهئ په یکشف ما تدعون الی نو لرې کوي به الله تعالی ما تدعون الی هغه تکلیف چې تاسو بلنه کوئ الله تعالی دره الیه هغه تکلیف ته چې الله تعالی را بلئ هغه تکلیف ته الله تعالی به نغه لرې کوي ان شاء الله تعالی غوړی وطن سو نه ما تشریکون او هیر بچی تاسو نه هغه چې تاسو شریک غنی د الله تعالی سره لنډ دا شوله د دې آیت معنا مطلب دار چې د سخت په حالت کې الله تعالی ته چیغه وهی نو اے کافرانو اے مشرکانو الله تعالی ته په راحته کې ولې چغې نه وهئ مشرکانو باندې به چې کله عذاب راغی نو بیا به غیر الله ته آواز نه کاوه بلکې الله تعالی ته به چغې وهلې چې الله تعالی زموږ نه دا مصیبتونه لرې که او د قرآن کریم ډیر آیاتونه په هغې باندې دلالت کوي مخلصین له الدین فلما احیط بهم کله چې په دریاب کې راګیر شي فی ظلمات البر والبحر راګیر شي نو بیا الله تعالی ته چغې وهي نو چې په هغه وخت کې الله تعالی ته چغې وهي نو په راحت کې هم الله تعالی ته چغې وهه کنه بل ایاهو یعنی د دغه سخت او تکلیف په وخت کې تاسو رابلې الله تعالی در په یک شی ما تدعون الی نو د لیکه الله تعالی هغه تکلیف چې تاسو بلنه کړی دی الله تعالی غی ته ان شاء الله تعالی غواړي وطن سو نه ما تو شریکون او هیر چې تاسو نه هغه چې تاسو شریک غنی دی الله تعالی سره د سخت په وخت کې خو نبی غیری نو د د راحت په وخت کې الله تعالی ته چغه وای